که الله یو بندا ته اوخی د یخه مجانیه غوندا او ته علم راشي ابو دې کنه دې انتها اثرتن خو دلې قریب ده دلته معاف کول سکون کوي اسو کو خلیفان پیغمبر وی دا خبره بل تفریش الهام حجت ہے سفیان کی امام شرعی وقد ذل بها البر خلق كثير فظنوا اذلوا خبره پوښ بیا په د شیخ محی الدین او د سرهو دا کلام نقل کړي چې ګوره الهامات ذاتي بیا د امام را دغه رباني مجد الفسانی خبر نقل کړي كل ما قال بشرته مردود وكل اخبار الشريعه فهي زندقه هر خبره شروع خلافي او رد هر حقيقه شريعه خلافي او بزندقي یا سری سختی تصوف د دور ته جمهورین دی او دا چې دا هغه نور د معرفت نور د ورا نه لري کوي او دغه خبره کې قرآن سنت خلافي بیا د حسین نوري خبرې کوي دا د ابو العباس احمد نور خبرې کوي دغه نه کان صالحانو او نقل کوي نقل کوي ګوره کشوفات په اړه حضرت کیږي د حدیث سره د قرآن سره دا په دې منځ کې راځي او دې په شی علما په دې قصه باندې حسب ما ذکرو شو راه لري چې سفر د علم لپاره مستحب او طلب د علم خشي او د عالم سره ادب کول خري ته بل خبره مني د مشران عزت پکې اعتراضات نه کې چې په ظاهر باندې کویږي نو تعویل بګی راغی دا د حرکات او اقوالو وعدی بسر ترسه چې مخالفت کو خپل بانا بلځي خالین په سفر کې مرګره کولم شته دي توخه بدن سره وي د توکل خلاف نه دي خبر مش ادب بکې د غلط خبر نسبت دا چا وکړو لازم شیطان وکړو عالم با د چان سبق وي اس غلط پیش نه ته به عذر پیش کړي او اسلام باندې مواقعه نشته وي او درې خبر ته وشي بس دا غیر پر هم څه اعتبار دی بیا باندې اتیا پرې دی اصل نه په کشته باندې هم راواله حکم په ظاهر کې دی حتی اذا خلاف کار شوی دا بلا مسلې تر وګستي دا کدي وخت کې دی بحث کوي واسالو کدي قرنه تاسو کې اسلامه د ذل قرنین په اړه ذل قرنین قرن کړو دوخ کړو دوخ کړو اوس دا څوک دی نو په دې کې بلا اختلاف ابن کثیر خو دوا ذوالقرنین جوړ کړی دی یو تا سکندر ویل شي وی یو تا سکندر وی یونانی او دا یونانی دی بلکې وی او بل تر علمانی خو بلا نه تر کې ډیر شي په دې وخت کې د امام رازی او د ابن حجر اسقلانی رائے دادا دا سکندری یونانی چې کوم دی هم دقه او د ارسطو شاګرد د عیسی علی السلام تقریبا 300 کاله مخکې دای خو په دې اعتراض راځي چې ارسطو چې کوم دی دی خو د افلاطون شاګرد دی دی خو حکیم دی او دی خو په غلط خبرو کې روان دی لاول دا اول دی په غلط روان دی هغه د قدم عالم قلب عالم حدیث ته د الله په قائل دی متفرس نه دی اکه چرته شي نو دا لازم نه سم استاد دی نو په هغه خبره کې تاسو دا څه خبره نو ابن حجر اسقلانی او امام رازی و غیره خو دې قائل نه دقه سوګو دا د ایران یو بادشاہ افریدو او دې خصوصیت شي دا شان ورشان په دې وخت کې او دا یو خطر دی عربي دی او دا عرب دی دا مختلف اقوال دا اول د ذو القرنین ولي وي دوه کرواله چا یې پرشتو دا په تقول سو یو خسره سو کو الله ته عبادت کړی دا کر وکړ کولې مرد بیا الله جون کړی په دې بل قربان دی هغه ته بیا خو کوجنه سو کو دا په زمانه کې دوه قرن قرن سوي سلوي قال او سلوي قال قرن شو سکون سل کالا سکون شپک شل کالا سکون دا طرف یو تام بیو دا تام بو وهم نو ربی سکون دی که دا سو دا دی خبور با حیوانات شتی سردو کیو او دا دی وجه پتکی و سرائی بلازی پتکی انو بیدی بی علا انو کان کلاسی قرنانی کا ظلفین و اول من لبس الامات یستوهما ولذلك انو بیدی بی علا ما په خافو خاتنوي خبرې تاسو دا وګړه غوندي دغه نه کوله چې جوړه وګړه دا اصل لاول نه فرعون خلق وي دا فرعون بل تحکرو نه احکر به پټاو دا وګړه غوندي ته په احکرا چا خبرې کوي دا په دوه دلته به چا د دې دا پټکي غواړي په پارک ځکه ادا بادشاہ عادلا مطیعا لله درې ځامن دي او نو یو ځای ایران دی بل تور دی ایران دی عراق او هندستان حجاز تابع وګرځو او سلام یې ورکړو روم او دی عربي سره او مغرب او تور ته سین او تور او د هر لپاره قانون راکړو سو کو اسکندر یونان دی او څوک په کلا بل وي اسکندر یونانی دی بلکې اسکندر رومي دی دا نقل کړی دا اقوال نقل کړو او بیا دا غي نو روان دی روان دی د دا فیدون په دغه زمانہ کې چې شین بیا بدل نمرود خبره کو د حضرت ابراهیم څخه زمانه کو نمرود و یې دغه په زمانہ کې هغه بیا مور دی راغلی دا یو بحث ته تفر دلستانه ذوالقرنین په باره کې شاته پوره عرب او ابن کثیر هو دا ذوالقرنین چې کوم دی سکندری رومي دی سکندری یونان دی دا هو چې تقریبا 2000 کال په منځ کې فاصله ده او په دراوی سره د سکندر وسته دی اقوال پکې مختلف قل ورقوه تأتدو یا نم پتاسم علیک داغنا علیک پتاسم نور داغنا ذکر یاداش انا مکننا له فی الارض موږ غل قرار ورکړې پس مکه کې مکننا جعلنا له مکتا وقد رسل فی الارض تدیر رسول دې فوجنا دي هیبت ته او غیره واتین ورته وخت من کل شین د هر یو شین سببا ذریعہ من كل شيء اراده من مهمات ملكي هر هغه شي چې اراده وي د حکومت په کاروبار کې په مقاصدو کې نو سببا من طريقا يوصل اليه دا هر یو شی چې د اراده کې دغه اسباب فاتبع نو دی ورپسې شو په اراده ورپسې سببا پاګه ذریعہ پس او دی اول طرف ته مغرب تراش شو دغه رسو مشرق دی اوس مغرب تراش ورپسې شو په اسباب په درس حتی چې ورس زه مغرب الشمس زید پر یو طبه نو په اسمان کې پناه کیږي دلته خو نه پناه کیږي دلته څنګه پناه شو ما او ستا په ځمان دي زما او ستا په کتو کې اے منتال ارض من جهه المغرب دا نه خو تجاوز نه کیږي لکه ما وزارو ولار دې د بحر محیط غربي چې هغه ته اوقیانوس ویل شي په دې کې هغه حصي دي جزائر دي چې د خالدات ویل شي د یورپ د ځمکه را دقه ته ویل شي کې الجزائر المسمات بالخالدات او دا کې مبدا الاطوال يعني دا غزنه شروع کی دا د وګړاله دا شروع کو او کنواله دې غا شروع کو ان الله نفسه وتسميه يعني ما لا بصير خصوصا بالنسبه لعظمه الله ما اکته پلا کړو نشي ما دسترګو په نگاه کې نو په پنا کې نه ګوري فالشمس على ملحق لم تغر ساحه مشر روان دي اطفال اقنا یو ذکر پنا کې بل ذکر پنا کې بل ذکر یو ذکر پنا کې بل ذکر پلاکی په سینه کې چې ټول خټ لري او بیا موږ ورته یو کو موږ ورته وی ایز القرنه یا خو سزا ورکا عذاب ورکا او ګل سره او یا ولې په دې کې حسنا یو خبره امرا حسنا یو خبره ښه نو حسنا صفت شو نو صبرو بسا او مصدر بیا په حمل کوا نو حسن امرا ذا حسن په دې امرا حسنا کې هو دو حمل د مصدر مبالغه پوښوي چې نحو وایي په نحو کې طالبان څه وایي ای حمل د سر په وسط په ذات نه کیږي نو چې دا سر په وسط وي په ذات نه کیږي چې دواړه وسونه خو به حمل کاوه کنه نو په دې نحو کې دا متنه حل کیږي په منطق کې حل کیږي حمل ویل شي اتحاد او یو شی ودرېدل او کې ناستل خو یو کې دی نشي ودرېدل او سره خو یو کې دی نشي د دې وجنه مستر بنه حمل کې یا یو شی بل نه حمل کې حمل کې به اتحاد راولي نو امرا حسنا بوای او حسن کوته مبالغه یا ذا حسن بدی قالو ویل اما من ظلم او دا پیغمبرو نو خبره وکړي که پیغمبر نه یي جو بل پیغمبر په اړه معنا کیږي یا ولا الله په ځکه الهام کړی قال اما من ظلم چې زیاته وکړو زم عذاب وکړه یا وقش په لپتا عذاب ورکړه عذاب نو عذاب ناکاره حتی چې ورسېدو زیر خطوط نور ته یعنی انتها د آباد زمکه ته په مشرق کې ورسېدو مخکې اخوات له دلته سو کوی چې دوله سکاله کوسه دی دا خبره ټیک نه ده دینه په کم مده کې شي او کې یې په ځای په لار کې تاک شي بیا مونږ ته راځي چې په قومانه دې ګرځون دالي لپاره دنیا په نورمال سترن سفر دی نشته دغه رسول په هغه باندې په اعتبار د پوهه باندې په اعتبار د علم په هغه باندې وایي دی علي ور پسې په سبب پسې دریم لا اسو کلا په دې پوه شو دې ته وایي د مشرق نه لاس مغرب ته د مغرب لاس مشرق ته بیا روان شمال ته حتی اذا بلغ السبین چې ورته د دوه سبین مکه سب غرون ته وي سب بندش ته وي دغه دوه دي چې هغه طرف د غر نه پاشي دغه بنکړي سب دا فجعن فجن یو طرف د مکه بنکړي دلته وي دا دوه سبین ارض سین ورته ویل شي دا داسي د آل دنیا آل سره او دلته په نقل کې جربیا یو ځای حستی حسبیا علی السلام په نامه کې څوک له ایمنی اذربایجان سره دي مختلف څوک باب الابواب سره دي او دلته له چین سره یو دیوال دی تقریبا دلته نقل کې 250 ساعته طول لكن ولا تبن صدق یو دیوال ته په دغه کې دی په یمن کې یو دیوال په دې کې دی مختلف دیوال دی دغه دیوال اوس ته کنيشتي چې دا څو داغي مشر دی هغه ته دا دیوال باندې وای رو دیوال باندې ورانه سلګون چې پارشي نه مشر ته وای دې پرې سبا دی کو نو چې راځي دیوال بیا په خپل ځای نو بیا ورانه نو بیا راشي الکه څنګه پرې سبا وکړو نو بیا ورانه نو چې کله الله غوال دا دیوال دی وران شي قیامت قریب شي دا لکه دا باقي وو سبا ان شاء الله یو ځل نبی اسلام په خپل کور کې ویلي نن ګره په غره کې دومره سوره وشو اليوم فتحا من رد يأجوج هكذا دومره سوره پکې شوی او حدیث خو یې چې سوره نه شوی دا خلاف ته دا حدیث بوالي او پرې او دا مرفوع چې دین دا مرفوع نه اخر کې دا موقوف دی دا مرفوع نه نو په دې حالت دا شاسو دې وخت مات شي بیا روحمانی ولا خلق وی دا تا تاریان ندی دا چې راغلی چنګیز خان دی دا پکې څوک دی نه دا غلط نه لیکن د بخاری شارح داوودی هغه هم دقه او یا غلی دی او یو زمانه کې 656 کې د ابن عباس حکومت ختم کړی دی علماء وجری دشمیره پلی پوشی نه 132 کې د بنی امیه حکومت ختم شوی دی 2556 کې د بنو عباس ختم شوی دی بیا مصر ته لري په مصر کې شیعاګانو یا د فاطمیان چې وته د حکومت مسلمانه بار تقدیر دی په کې آی بادشاہ وجلې دی ګن خلق وجین دی شاسې کوئی داد مراد نو په دې کې دا ودی دغه طرف کړی دی روح معنی نه خلاف دا نه او دا په حدیث کې شته چې دا یو موجود خلق یو ځل نبی قسم فرمایي جنت ته وسومره دي په زرو کې یو تا په زرو کې یو تا صحابه له خپل په زرو کې یو تا وسوم بس هغه ګوره دا الله پاک یو مخلوق دی یو بشمیره خلق تاسو نه یو دانی نو کم ده مدارشته نو دا پکینی او یبا بیا شاسه بوش د یادو مګسوب دي دا برتانیه پکیره دا جرمن پکیره روسیان پکیری دا ټول دي هغه دي جوج ماجوج څوک ته جوج ماجوج څوک ته غاب ما کوي څوک ته کات ما کوي مختلف قسم خبرې پکې نمونه کړی دا داري او دیوال ختم شوی دوی فکراو چې دادي بیا مون دل من دون ما بل دل قوم یو قوم څوک ترکان قیل بنا چې کوش په وینا باندې د چاد اتوا وکړي قال ویل یا خو دا چا ترجمان په دې هغه کې څوک سړي وسیږي دا ترجمان په دې یا کې دي شي چې الله په دې دوه کړی یا ذل قرن ان یاجوج ماجوج بهشکه یاجوج ماجوج دې سکري په سات کې پسو او نوین خلفی په فتاوا کې چې دا د ادم اولاد خو بغیر حوا لیکن دا خبر چې پیغمبرانو احترام لري چې یو راځي او چې نن په نیمه بحث کوي دوی دا خبر دي کنه زه علم حدیث خرافي دا خبر څه ابو الرحمن وقال حاتم لم قصيده يتنسلف الا ان تحملها او دا تب نو علاقه کړي ثوب مرتمن په دې کې قاری له بل لباس ګڼل شي راوړې ما ته ټوټي د وسو حتا اذا ساوا نرايو نرايو دا په پټ کې نه نو چې راوړي نو برابر شو دغه ذو الحديد بین الصلاتین شروع کړه حتی چې برابر شو د دې یو غر او د بل غر په منځ کې یو کنده و کنه نو ساوا د حدیدی بیان ده یا ساوا فاعل دغه فتح شو یا برابر کړو د ذوالقرنین بین السلفین نو قال ویلي کارکون ته اون په کو پوکې وکړي بني د سرشته دي کیرانی په زبر حدیث موضوع بین السلفین بني د سره مت بني وای کیران بني شی اول شي حتی چې وګرځول دغه پکشه شي ور هغه پشان د اوس کن ناسو نو قال اتونی کترن راوړی کتر کتر سو کوئی تانبا دا ولی شي سو کوئی کلائی دا ولی شي نو آتو قطرن افرد علیه قطرا توی بکم پلی مانزی قطر رو قطر راوی ولشوی تانبا یا ولشوی قلائی زوی پدی ټوټو د اوس باندې مرواچوم او بند کړی جوش اوس دا چې جوړیږي دلته به دا ټول شي دا خو ډېر سخت سوزل کوي څنګه خلاص ولا اخبار افراد کتر په دې باندې د ګرمۍ حالت دور شي خالص ور شو دې ته خو دې ګرم ګران دي په دې وخت کې دې دا سره بس آلات ناشنا اعمال دې دا سره چې نن سبا موږ شو کولای متقدمین بلکې متأخرین پر اعمال عجیبه دي په آلات غریبو ته کړی دي نو کې دې شي نن سبا موږ معلوم نه چې رسو طاقت نو سور د چت مخې دي دومره او چت دي نو ترکی 200 غز دی سو کوئی یو زر 200 اتسو غز دی او طاقت نو نقبا د سوري کولو زکه ډیر کلک دی قالو قرن هذا داس رحمت من ربي دا رحمت دی اثر رحمت رب سماري کله چې راشي وعده درب زما یعنی وعده درب زما وقت د وعده درب زما دا دی ورانه جارو به کړي دکر ریزیر دکا ریزیر دي هموار هموار دکا ارزن مستویتا دکا څه ته وایي یو خوي د قبلې هموار وشي پرې خود بعد خلق من له پټ علماء دي دې ورځ والي چپی به هي نزي او راځي په یو بل اسو کو یادو مد به راځي او دلته نقل کوي سید مسلم کې نواس بن سیوان وای دجال براشي او هلاک مولود کې ولاد عیسی باندې بیا ورش عیسی کوم قوم ته چې الله بشي دجال نه دغه مخونه مسکی خبر په مرتبه لري غلط کې د سیدوی چې الله وه عیسی ته چې ما بندګان وستو دغه مخاورت نشي کولای زما بندگان ټول ورسوا نو الله راولم یاجوج ماجوج ابوسی په خلکو او په وشي کې خلک په محبوس په قلاګان کې چار پایان هغه ولا ځم کې او سکی ولا جمهور سمکه حتی چې با سره بتیری په ولا باندې دا وګ بخراج کې حتی چې ولی بوچي او چې سپری تیر شي ورکه بدل کې والا وه او ایثار اسلام با محصور شي حتی لو وایستر او سر د خرب یو ته ولا یو سر سر ولا فرات مسلم کې وغیرہ هغه به ویناو کې اجمو چې زمکه والا کوم قتل نو هغه چې اسمان ولا قتل کو دوی بول اسمان ته الله به رسو دوی نه لکه او باسي او پسې رغبت وکړي نبی الله الله ته دعا وکړي نو الله په چنجي مسلط کې بده تکون کې ټول بمرشي په روایت ابو داود کې لکه کان نغت یا ناقم لکه زموږ او توایو په دې وبو کې او شی هغه ته زمانه سنوم ير شو په دې وبو کې وی کله سره وبسکینا په دې ماره کې دنه شي بیا وی راکاتي جوړي نو بغیر چې څومره په شان دی نفسو یا به حسنوي مسلمان به یو سره متنشدي چې موږ لپاره نفس والی وګوري څه وشو یو سره براشي ثواب لپاره او قرار دې څه خوځل کېږم راځي ګاش ټول مبرک یو مسلمان خوشاله شي الله سره دشمن خلاص کړ راوځ د خپل سنو قرادان چار باندې بتويږي مرعا بني مگر ټول وخت وي خبره پوه شي نبي او پیغمبر دعا وکړي الله باران اولي دا ټول ګندګي بار په دریابو کې دا په ويكشف عليهم ما بهم بعد ثلاثة أيام عظمة با مردائي مرزولي دا روان دي روان دي قسم قد ففي البحر مختلف تو شمیر کی دا سمروی صفات سری او صحیح دی پدې کې یو شی او تعجب را کوي چې نقشي قول د معقول چې زمکا سر کال مزل دی اتیا کال مزل دی زمونږ د پاره دی او پای کې د امت د هر امت څلور څلور لکه دی او د وسنه مشدا قول باطل دی دارنګي او مثل ماریان به شیخ چې دنیا هو کریمه ده یا زموږ د پر شپږ د باطل پایو دا کلام ولا یا کوم څه زموږ نه خبر نه نه د اقالی نه خبر او بیا روان څو کوی دایي موجود ده په خبر دي دا تفسیر نه ویل بعد تقدیر بحر والا هو بحر مفید چې دې حقیقت ته معلوم دی نو ولې وطن تاسو ته معلوم تاسو ته معلومات یې بعد دومره دنګ دنګ دي چې په دې زویس کې شي نو څه سخت بعض په کدا کې واړه واړه وي چې زموږ وطن کې ته مسور مو وایي مسور ته یې نسخه ته ادارې لاندې کینی او جماعت کې څه شپک کړي جرګه کوي ټول کې سي بني آدم دي د بني آدم غلا د اوس خلکو فکر کړی دوه واړه دي دوه غتی څه ځان نه خبري وترکنا بعضهم پر يهود بعض دي نن سبا کې نو یا بعض مراد یا جمعه دي یا خلق په دغه ورمان دي شپې بوې زی او راځي په خپل کار به مسؤل په جمع کو په جمع نه هم جمع کوم خپلنا جمعا جمع کول نو په خپل سور کوپ ولې په شیله کې نه جمع کوم خپل ټول جمع کوم ډول وعرفنا جهنم مخامخ بكم جهنم اظهرنا وبطنها فدغه ورځ ما چې خلک جمع کوم په کافرانو ارزا مخامخ کول هغه ځان چې دایي سترګې پیغیتاین په پردو کې ایا کافر دي نګل شي دین کافران ټول کې بندگان سما چې فرشتي دي عیسی علی السلام دي سوا زمانہ معبودین اولیاء مددګاران معبودین او انصار لهم دې پوښي زما تقدیم به خلاص دي موږ ته په جهنم په وخت کافر نه ظلم نشته په دې ته مزمستیاو موږ ته وایي چې ډوړې ولو کې چیو کې دا خندا ورته وایا حیات خبرو پاکستان باندې اختری چې تباری په اعتبار د عمل باندې د هر چا عمل تباری اعمال تمیز او اضافه پکار چې وبر وي موږ اشاره کوو چې اعمال مختلف دي د دې وجنه اتبال په اعتبار د اعمال اصلا ذل سعيهم جزاوی عمل داری په دنیا کې یو څه عمل کوي او عمل د الله پر معتبر نه او دې ځکه نو کافران کوله د بوت عبادت کوي دا کار کوي د بل عبادت کوي او دوی دا دن نه کوي څوک ا کسان چې احکام منسوخه باندې عمل کوي یا کسان چې راغبان دي په کوړه وو کې ناس دي او یا شاقه کوي څوک صاحب دي ان الکواو حجلی ولاتن خوارج دي دا ټول به اهل بیره دا ټول په دې نه کوي او دي کوي چې مخابره دا کسان چې کوي په احسان باندې په احکام رب باندې په ملاقات باندې په حویت دایشي دي اعمال دي فلا نقيم لهم نو دا د دې پر قیامت وزن طول انت سپک کاری دا جزا دی جهنم دا او د کور باندې او دی ولګي ایتو زما او رسول زما خندا کړی شي هغه کسان د وسوعات هغه کسان چې ایمان او عمل صالح کوي د پر دې کان لهم جنت الفردوس داغي لپاره جنتون د فردوس دي نزولن من مستدارین مستدرشوا او د دیني مستدار بستان سوق وای باغ ته وای سوق نه دري انګور باغ ته وای شي او د روایت هم ولا کله د الله نه غواړي نو سوای دا جنت الفردوس وای نو فردوس د ټول لپاره نه کړ یا خدا دا چې دا فردوس د جنتونو کې دی نو په دې لحاظ سره یو پیوس دی پر سره دا جنت الفردوس ټول شو په دې معنی چې ټول سره پیوس دی دا هیڅ نه خدا خدا او یا مطلق بابون ته فردوس ویل شي عرفن څه ته وایي تمد به الدوات من الحبر سیاهی ته وایي عرف کشي دریاب سیاهی دا حاصل څه موږ که دریاب شي مدد د تراخي سبب شي په کلمات رب سما چې دا دې کم خامخا دریاب ختم شي په خا دغه ته ختم شي کلمات طرف زما د تجربه متنهي ولو جئنا مدن اگر قتلهم بس يا هي نور باندې دې څه دې په من دې پانداز باندې ورته وایا انما انا بشر زبن یادم استوم تاسو په شان دي لا اد لهذه الكلمات دا دا ولکم دا خدای پاک معلومات ما ته حاصل دي ايها الیا ما ته واکې شي دا دې کلمات نه صحیح اصلا تسلم شي انما الهكم اله واحد معلوم تاسو یو دي فمن كان يرجو سوچ تمام لري د ملاقات سره نو څوک د الله سره ملایې کما اما ته بخښې ملو شي فل عمل عمل صالح خ عمل دي کوي ولا یشرکو شرک نه پیدا کوي د عبادت رب سره احد یو تن اشراکا جليا یا اشراکا خفي شرک جلی دې نه کوي د بل چا عبادت بلا نه کوي او شرک غفي یا سمعت دې نه کوي او شرک غفي و ما يطلب عمله دنیا چې عمل کوي او الله له دنیا راکړي او بیا روان دی چې دا عمل دی کوي خالص مقصد ته کې باعث په دنیا دا خبره کوي دن روان دی روان دی دن نکیږي په دې عموم کې لستل د قران د مړو د پاره په مزدوري باندې چې ختم کوما د مړو د پاره او ته مړو د رسو مال مخلک شي وره کې وصل د عمومي د قران موتا بالاجره فلا ثواب فيها فليك ثواب نشته خال الميت ولا القارئ اصلا بدل السنه ثواب شته نه داغو بعض خلک په ګلا دا وایي چې ګوره د دین کار کین ګوره هیڅ قسم عمل باندې کنيو پکې دا او دس کې نو چاته بدانه چې وبره وره دلته د علي رضا خبره کوي علي موسی رضا د مامون سره چې حال څه وخت مانځو نو کړان ته چې وبره وره نغه کوي لو توليت هذا بنفسك تخبل ذکر نه خبر کتابونو کې جاګرې قسم بحث کوي یو دا دا ځلا جوړې ما او ما تاسو ګوبا شي نو خیر دی نه جوړ کړ مجبور یو دا دا چې ما ته وګو اچي دویم دا چې ما او دس کوي لا کوم او دریم دا چې برول نو برول خلک وي ورکات نه او دا او دس کوي چې دا دس کومه دې ما ته وګو چې دا ورکات نه مکروه او چې لا کوي حرام دی البته مجبورې مسله پکې ده چې ټول د الله اراده لري نو بیا د سکی فلیا ولا یشرک بعبادی سب شریک کړي په دې چان نه مدد نه حاصل بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد دا سوره مریم شروع کړو وی دا مناسبت پر اثر په سورې کهف کې ناشنا کسی دی ذوالقرنین پکې ناشنا دی اصحاب الكهف پکې ناشنا دی وای ولادت ته عیسی او یحیی علیهم السلام هم ناشنا دی نو کاف ها یا عین صاد ترجمه درځي وای نه نو متشابهات ندي الله هو شو نور خبرې په هم څه ګوره کافن هادین عالمین صادقین پورا دې هدایت کوي کې دې عالم دې صادق دې حکیم دې عند علی بس پکې مختلف دا پکې ویل شي ذکر رحمت ربک هذا دارت حتی درستا اواز د رحمت طرف ستا یا د رحمت طرف ستا دی عبد په بنده باندې رحمت طرف خوشا دی په بنده باندې هغه بنده څوک دی زکریا علیه السلام اذنا غرب او باوخ چې اواز خپل په ندا ان خفیا اواز کې غلې غلې مون دی نو ندا په اصل کې رب مستوت او ظهور ته وایي وقد يقال خالص اواز هم وي اصل کې اعتراض راځي نداء اواز او چغا او خفيا غلي نجي چغا شنو غلي څنګه شو نو کله مطلق اواز هم وي اسوک دسې وي چې چغا وباسما خلق به اوري څوک چې شته نه غلي شو په دې معنی چې خلق نشته دي نو غره ځان په زور غوړي خبره وسو نشته دي دا مې نشته اوس نیکان صالحان مال ځامن راکړي تعالی هم درکړي او ځان نشي ورکوله په دې څه پوه متنبي ورکول خندلي څنګه دي ويستنصران الذي يعبدان وعندهما انه قد صلب اواکي صلى الله عليه وسلم ته د مستقو شوزان وای چې موږ د فارسی نه بچا د قتلنا او د دې تاخير نو بیا تخر يطعمان له عنهما چې د پکړي هر شي چې په خپل موږ لري ويا للرجال جهاد العجب وی خلق راشي ناشنا او ځان شي بچ کولای بل ته بچ کول کوي سید بابا تخو شهید کړه هم په خلاص ای او ځان شي بچ کولای ته متا خلاص ته متا خلاص و زه په خپل شهید یم او تاسو خبرې چې شهید بابا شي بیا سي وی دا شینګری پیژنې چې ژوند دی نزار دی او بیا مرشي نو کوشته شي چې ژوندې دي نو تر پکاټې کې دن نه هو بدن کې او بدن نه لار شي نو ته به کار چې نه جو خلک ټول تا کوي په دې پوښ وي دا څه خبر دي اته خپل سوچ کوو کرامات نه مني معجزات نه مني الکه ولې نه مني قرآن ولې کنه مني دې زامن ځان څنګه نه مني نو زه تاره بخاری سوند قبول هغه تا ته وسیله کومه تا ته مخامخ کومه نو په دې زما سوند قبول کا ولم اقول وفي هذا التوسل من اشاره الى اخر په هغه هغه خبر وسره ته هم نه مز شقيا بدبخت بدعاء ربي اي په دعاء رب دعاء سمع يا سمع دلته حاکم نه کمان یو سره راغی سوچي جنا مکه کې تر خدي وغیم الذي احسنت اليه وقت كذا يخا مرحبا بمن توصل بنا الينا فخير على رسول وسيله لك ما تا مونږه مهاجر پورا په دې پوه شئ یو خبر شو او انسان د الله نه سوال کول غواړي او سوال نه قبول شي فضل الله ورسوله د الله نور دعا کوي هغه چې مناسب وي د نور سره هغه نوم دی الله یا الله بخون کوي ګناه نو بخا یا الله پتون کوي جامي ورکه نو جامي راکا یا الله ډوډۍ ورکون کوي ډوډۍ راکا یا الله ظالم نه سره بچ کړي نو ما د ظلم نه خلاص کا وإذا أراد العبد أن يستجاب له دعاء فليدل لك بما ينسي من أسمائه وصفاته ده هر یو روم ده الله نشي شو لکه دا یو محکمه ده آب محکمه تلاشا یا الله دې غټ علم لري مال علم راکا ابن تیمیه متعلق نقل کوي چې هغه باقي بیت الله کې بسم الله ستو چې نه مولا شوي ما مولا وچا تنه وي ښا مولانا بل انت مولانا الله ته مو مخکي چې بل ته مولانا ونه وي ځکه د مولا اطلاق وچا بل چاني کې اوس دا هی مولا راشي نه چې راشي نو دا حدیث خوی نه متعیح الوینو چې مولا ګوره الله ته هم ویل شي او ویریږه ما د موالینو نه تر ځان مو تر ګورا او دلته نه خلک دا ډیر نه کار خلک زبا ورشم او دا به زما په ځای باندې کله خوشتوي یو چې پیر شي کنه چې پیر شي وښین زوی کینی یو عبارت کینی وكان رسائل الاقوال الشرار بني اسرائيل فخاف ان لا يحصل خلافته في امته رسل وفات سماه وليا يوول والبن سلبي يو بچه نه سره ما یعنی سنی چې وارث سما او وارث آل یعقوب علیه السلام شیګان راغله کنه هغه میراث ته کنه وې د پیغمبر میراث تاسو حاجی فاطمه لور نکړو بلکې موږ د وارث پیغمبر میراث نه ما حدیث دی تاسو ته راخلي غلط خبرې کوي د قران خلاف موږ دا وراثت نه لري مال وراثت د دین دی او حدیث کې راځي نحنو معلم بیا لا نورسو پیغمبر الله دې ما تک نو سره وجن وای ګرځوا اے زما رب رضیا دخخي مدد رسول ان الانبیاء لا يسون مالا ولا يسون او راغل د شیعاګانو په روایت کې هم ان العلماء سلام بیا او ذلک انبیاء له رسول دې زمانه وته هم هغه په خپل شیعاګانو په روایت کې خو بار تر دې دا خبر کړي قالو ویلی زکریا رب اے زما رب فرشتي هم کې نه وای نا داو بي ذاتي دا دې د فرشتو په دې کې لري خو اوس فرشتي نه وای سوال می قبول شي د الله تر براه راز خبر کوم و اذا تلك عبادي عني فاني قريب ما داو تعالى موصول خطابي وتمني للبالغ في التضرع والمناجات دا ناشنا ناشنا خبر خو ډېری وي خو دا نه لګا علم نو د دقو تعالی نه باندې علم طاقت نو او بیا موږ دا کار پسند کی زبزوانه ګما نو ویل الله کذالک خبردار وای رستا فرشتي او هو عارف علي يعني دا خبر ما ته اسان دي دقه کوم فائدہ کولای شي وقت خلقتك من قبل ما تفيرك مخي درامين ولم تكن شيئا تقولي سنوي د چا سره چې خبرې کولې لم یتیخه ثلاثه دریش پی دا بنا خوي چې بي حامل شو او سويا حال كونك سويا تبا برابري خبري بنش کوله په طریقې دی اجاز او د عادت د خرق العادت جواب دی بند نه ویل فخرج على قومه او طريق القوم المحرابي دمان زد زينا من المصطلح محراب مجلس الاشراف او نن سبا کې محراب دې نه سبا په جماعتونو کې دا محدثون وي د قسم زمانه کې نو او په دې کې سنتي کتاب کړل دا مخکې کې شي بحث فاوحى اليه اشاره ان سبحوا پاکی باندې د الله تبا بیغا سبحان الله سبحان الله الحمدلله وای بکر سبا واشي اسو کې مراتنه موضوع ذکر د جزء مراتنه کله ماشوم پیدا شي دا چا وکړو الله او سره خبرو کوي په جبه د پرشتي باندې دا مې نشي واتنه حکما وکړم په هدا دین ته پیغمبري په ورغوالي کې نم کې دي او دام کې دي بعد حضرات وي چې پیغمبري خو د سبيق تو کار مخکې ده نو دا به حکم منقفو واشي وحنان وکړم حنان حنان یو سره دی په دې کې نو حنان اصل کې محبت توي من حن اذا ارتاح واشتاق والسلام علیه الله فرمایي په دې سلام دې امن دوی ورمن چې کوم پیدا شي د شیطان د مسنا او کله چې مرکی په اور باندې او چې کوم وخت کې دی اوس لګي چې انسان په دې تری وختو کې ډېر ډېر محتاج دی چې کله دنیا تراشي نه وطن تراشي دی وخت ډېر دا چې کوم وخت بیا نه وطن شي او چې پورته کی نكون في المواد التي فيها العبد في غاية السوق والحاجة وقلة الحيلة والفقر إلى الله او نه بس ګرځول ته مو نه آل خپل نه مکان شرقي او طرف دی مشرقي ویني ول من دوني په خلق باندې حجابا یو فردا اوس دا مشرق ته ولاړه او دا امر اتفاقي دلته ابن ابي حاتم ابن عباس اهل کتاب ته چې موږ کوي بیت الله ته حج بیت الله کوي ځاني رايات هوته چې حج مریم چې پیدا کېده بچي مشرق ته ولاړه مشرق ته دې دین خپل شو دا راځي دې جمعه ته دې جمعه ته دې په جمعه ته چې حیدر بشورا کور ته مطلب د تور کړه چې پاک شو به جمعه ته تلا دا رنګ دا په مختصر کې وا فرشتہ او ترا د ځوان سړي امرات خسته مونږ شي وی مخې دې وختې تاو را تاو دي فارسلنا اليها روحنا ولګل موږ تخبل روح روح نه مراد جبريل عليه السلام صلی الله علیه وسلم د تروح لوی روح باندې بدن ژوند کیږي په د باندې د وحي خلق ترسي په وحي باندې خلق عقيدي دي کیږي د عقيدي په واسطه سوي ژوند فتمثل متشکل شو شکل والا شو لها فاطمه بشرن بني ادم سويا برابر اندامون والا پر اندامون پر بني ادم بن شکل دار دي انسان د بني ادم په شکل شو اوس پاتې شي اسلام علوم شعر او دلته نو څه اجزا په اصلي وي او څه په غیر اصلي نو اصلي شکل چې نه متشکل شي باقي په دې پاتې شي نه لا ځان یو بحث قال تو اني اعوذ بالرحمن من زه پناه غواړم په رحمان استان په دې پوښي دا پکې راځي ان كنت تقيا كتد الله نه یریږي نو زمانه پسند شي دلته پکې چا قول ولې چې دا یو سره و دی دا خبره خې نه دي اسم رجل صالح او طالح التي بخير تقیمانه پرېزګاری زمانه پسند شي دا مولا خیر دا بنی آدم دی او زما خو راغلی زه رسول درشته یا حواله کې چې وبخم تا تا غلام الک زکیجن فاکو مخکې ځل ما خبره کړې و ما په یو لوی مجمع د علماو کې دمازو غیر سابق سے بڑم دے تقریر کرے وی نیکان صالحان خلق بچی ورکول شي نه ګوري فرشتہ را انما رسول ذکر یا خبر کی لی احوا زبخم درت زبخم نه مخکې دی ویل کندي احوا تر څه پر قاصد قاصد یما او بچی اصدر کوم قاصد د سیته ماته وخت قاصد کوم تشوي د سشي قاصد اصل بچی هوتا ورته تاسو چرته دی وضاحت مخکې لګول او مکماری یهودیان وای او مرزایان وای چې حضرت عیسی علی السلام په غلط طریقه پیدا شي نو ویلې دغه پرشتي کذالک خبرم دا وای رب ستاسو خبره ما اسانه ونجعله او دې لپاره کې وای ګرځو دا کار د کوم آیت یو نه حال الناس خلق لپاره دا سمات هڅه د ټول دنیا لپاره زیات ایماندار ورحمتا منا سکو په لستوري کې وشو سکو په لمن کې وشو سکو خلا کې وشو اگر ته عمر سکو جالس کا دي سکو انزلت دي سکو سوالت دي سکو دولس دي جا څنګه پیدا شو سکو نو نه چې ابن عباس او سکو چې اتم نشته فحملته فانتبذت به زالت وبعد دي الک وجمع چې ماشوم په دې مکان یو زیتا تسین چې لری لري رسولنا بعيد من الیا وراء الجبل دلته نقل کوي نو دوار غت اجتهاد کو په عبادت اول کې یوسف خبر شي او ته معلوم اوس ډیره پاک تامل او یو وخت زمانه نه بشین ده نو دې ته وینا وکړه سما په نفس کې خبر راغلی نه خو ډیره غت خبر تا تاسو په تولم نه او غواړم چې خبرې کوم خپل سړي اصلاح کوم قد وقع في نفسي شيء من أمري لما سيدي اطمأنه وقد رأيت الكلام في أشبه الفدري فقال قل قال جميل يا مريم خبرك فصل بي او تخم کیږي ونه بي باران کیږي اولاد دون نه کیږي او تنه پوهیږي چې الله دا پیدا کوله کوم چې پیدا تخمو ولې چې پیدا کړ باران وو په دې پوښوي او په قدرت باندې باران چې کوم دې ژوند ول شي په ستان کې پیدا کړ واحد ځان فاجاء المخاض مجبرا وصل بلا المخاض درد ذهن فاجاءها الجاها الجاتها مجبور کرا وصل بمخاض درد ذهن هادي مریم را مخاص پیژن موتا د پیداش تکلیف وي مخاص پتلی بنت مخاص پیژن مو وای دا بنت مخاص دا یعنی دا هغه وخه دا چې دا د دې مور په بچی باندې حامله شوی دا او درد شو شوی دی بنت لبون دا هغه یو کې بچی دی چې هغه مور په بل بچی باندې بچی راوړل دی هغه غیله ورکړي دې راو سره درد دې علاج دې نه ختي ستې دې کړي دړي وته ولګو ما تکلیف دې راته یا ځان دې فټ کوم مقال کې علي تني وای غمرا ورسېګا یا علي تني میتو ټیک دا زه خو پات مو خلق به سوي کنه چې مړې مخکې د دینه د میتو مبارک وای ما ته موتم ټیک دې هیر او چا نوم ناقص او بیا د هیر د پاره منسیات غیر اسم مفعول تلکا او پوری والخلوا صفته کا نو په هیر پوری هیر ونختل قائم شي پوری نو الف حمل د مشتقی کې دی شي مبدا قائم شي او شوین یو ځل بخیم خبرې کړې چې کله تلخیص مختصر وایي په عربی کې دا خبرې شته نو چې ستین وي دا اتی خلق نقل کوي حسن او بسن عربي خبر کوم حسن بسن نو بسن ترجمه اصلي خلک وي تاکید لپاره وګو مراد وګو وګو ډوډۍ موډۍ جانې مانې دا تاکید لپاره خلک نقل کوي چې قال ته دغه چې مبدا پورې قائم ده دا یو خبره او بیا که د قاضي مبارک ته پوښتنه کوي حمل شته او ماده شته توهما حقیقتا نشته فنسیان پر نسیان قائم نه دی خو مشتقی خو حمل شو نو فرض کوي په دې پر نسیان بل قائم شي ځکه چې حمل د مشتقی کی نو دا تقدیر او فرضی پکې وایي قرآن کی حجرا محجورا نسیا منسیا ذلا ذلیلا سورہ سور لری هر دې هر کړه شوی دی بندې بند کړه شوی دی دایتن داهیا پس بیا راشه تلخیص راوړه وا مختصر امام مرزوقی دا رب یو امام دی هغه پس جد جده شعر شاعر بلا خبره دا به غالبي چې قران وایي نو ټول مجاز وي ځکه کله وایي مجاز یا عقلی دی عمل مبالغه قد شي کله به وایي مجازي سړي لغوي دی مصدر په معنا د پایي دا مفعول اسماعیل مسئول کله وایي ذات تر به صاحب وروستا مجاز شو ملکا مجاز بالحذف دی کله یو شان مجاز او باطل دا ټول خبرې کوي مرغه د دینه مخکی او زه هیرا هر څه شی پن تابهن شان ایونسا ولا یعتد بیسنا کخر د تمسی لکه زنان د حمل د دې حز کپڑے ساتي نه بس هیری کی چا په سینه کې جارا نه ورکی پنا دا ان اواز د اسلام کو من تحت دلان دي دبي چې تخته وو دغه په ویخ الله تحزنی خطا کیږي کلا چې کجور اخلي کله په کجور کې طلح راځي بیا پکې بوسر راځي خلال پکې راځي بیا پکې وچ شي نو تمر شي چې پسته شي نو څوب شي خرما ده او جمی په معنا د څو شو کول شي صالح جنات شو کول قابل سمر جنیو وسو شو کول شي د تازه تازه او دل تراجی د خلق مشران نو خرما د حاملی غزه پار پنی پاس کې ډیر مزیدار دا ډیر ښه کار او په دې آیت کې الله پاک دی وبمشته او خوراکم شته یا خوراکم دې ثم لک وسن بیا خوراک او سکل پسې کاو او دې د پاره ته ویل چې کمخلان به راځي خبرې بکای کنه نو دې وجنا دا ته ولې ویل چې کله کمخلان سره پټه چلې کو او د حدیثار څخه خبرې پرته نو نفس قاتل في قطعان به ترا ابا ختم شي فاتت به قومه را وصل دې د خپل بچي خپل قوم تحمله نو بار کړو او راغستو په هل يا مريم لقد جئت شيئا فريا تعرف لك يو شيء فريا عظیما ناشنا یو غټ خبره او فری اصل کې پر الجلد قطعه پوسټ کې کټ کو او دروغ ته فری څه وایي خبره د واقعات خلاف غلط کار دی وکړو خبر دی وکړه او یفری من عمل کې دام ویل شي فليا لوی خبر یا اخت هارون و د هارون خور نه پلار دې بد کړی او نه مور بد چلند کاوه او دلته اعتراض د هارون د تسبیح هارون د مخکې تر شوی دی دا اعتراض دی جوابونه دا دي چې تیر شي زمانه کې د پیغمبرانو نه خلق خودل نه کېدې چې د دې خپل روح هم چرته هارون او دا احتمال ان اخو لام تبيها دامه یا وای د ستغره کې په دې قوم کې تخسره او هغه ته وای اسوګ وینا د هارون معنا د هارون علیہ السلام په نقل کې راغلی دا پلار د بچلن دنو د تاسو بچلن یو کړلا مو د بچلن دنو د تاسو یو کړلا په دې پوښي په دې پوښي دا خبر کې دا یو غلط کار وکړو او دا ځکه لنو کانو خلق نیوی دا په کار دانه فاشارت اشاره دی الیه عیسی علیہ السلام چې دا خبر وکړ قال اخي ویل کیف نکلم په کوم حال کې اوس خبرې کو من کان فی المال او څوک چې په ځانګو کې ماشوم ک کان زائد شي من فی المال سبیا شو هغه څوک چې ماشوم دی په ځانګو کې یا پګی اګه کانه پکې خپل ځای وي نو کانه پرون دی او وایو کې نن به خبرې وکړي دا مې شي کانه پکې خپل شي دا مې شي کانه زیات شي من په المال سبي یا کانه چې وو پرون ما قام او اوس دی خو د قبول قابل نه چې پرون دغه شانتو او د معنا کوي حجر امه د مور هيک اکرمه المربع المرجح زنګو مانګو ورته ویل شي وقيل سريره اسو بیا هغه مکان چې پاک قرار اصل شي تسلیم دې کو کنه چې تاسو هو چې مهد ست ویل شي حجر امه دمور ہے اکرمه المربع المرجح زنګو سکو کټ سکو هغه کې چې پاک قرار شي لاور ذکر کړه الله عبودي زغم الله نه زغم نه آتان الكتاب الله بمار کتاب را کوي داغه په دې را کړې دې ته سره شي دا نو ګویا کې شي او ما به پیغمبر کړي داغه دې پیغمبر کړي یا فرض دې چې مالک شومن یادې سور ژوند یې و برن جوړه الله مالک په نیک امور سره او نه دې کړو مال جبارن ظالم شقی پتا دلته راځي دی وی انتهایی عاجزی کولا دون پانی خړې یختبه اوستل خاور بکیناستو ځان له وسیرو ځانو والسلام علی سلام دې په ما باندې په ورمه څه پیدا شم په دې وخت مسلمان مخکې ما دا دې حالت ترنا کی دا سلام په مان په دې لاش کی په ورمه څه مرشم په کومه په دې کې ما د قیسا په دې مریم دا چې کوم ذکر وشو دا ذالک اشاره الی من قصرت نعوذ دقه او ذالک د لری لپاره دي دغه چې مرتبه ور احساس د مجموع قول الحق فاختلف الاحزاب بينهم من مختلف شو قبيله فاختل کوتی سو کوئی عبد الله دی او رسوله دی او چا پکې دا بل شان دی ویل دا الله یې دی نعوذ بالله او چا یې دا بل شان دی پسې وای سو کوئی عین الله علاقه په کارو د حاضر دولت دی اسمه بهم سخه او دن چې اسمه کې دلته واو را پدې متذو غلا را اصل کې فاعل څوک دی دا هم پکې سخه او دن کې بری او سخه دن کې پاولو مې راشي مونږ ته لكن ظالمان نن په دنیا کې ګمراهي ظاهر دي وي او دلته د ورځ حسرت او د خفقان نه کوم وخت په دې خبرې او دي په غفلت کې دي من له بیا تخلص مکه نه او من آیتو خلق ختم شي ما ته پاتې شي او کچویر خپل کارتا یا ابتی و بابا وقلا او دا تاو عوض دا یا دا کل کل پکی یا ابتا راجی نو دا علیف پکی مراشی او دا تا عوض راشی دو پکی عوض راشی لما تعبد اوس د پلان په پوسټ ویل عبادت کې مال کوم شناو ولا يسرئين ولا يريش بچ کولای ان کستان شي انسو دلته وایس خسته غوندې طریقه باندې دعوت شروع کړو او ول په ادب سره تاسو کوي پلارا چې غوسه نشي او بیا دایي تاسو کو په کار د څه داخلي یو کار کې داګه لپاره وي دایي وی نه غلط کوي نو څه عبادت کې نو په کار وا چې رسول حجن مميزن سميعا بصيرا قادرا على كل څه سمي عبادت کې نقلارو کې سنگسار به کوم د ارجمنک سو کوئی پکان ودی ول شاویدر کاندو رجم دیتا مو رشی او واجونی پسم شا زمان پحضرنی و تلقی پری میرا او ملین دیر زمانا قال السلام علیک پتا دی سلامتی چې کله سره قران ګوري نو سلام ګوري په دریو ترجمو مستعملي یو سلام دې د ستړینشي اذا حیتم بتحیت په حج ابراهيم عليه السلام ناس ته فرشتي راغلي قالوا السلام قال السلام یو سلام دې په معنا تاو دې زنه لارم السلام علیکم منزل منزل ما ته مکه وځلام ودو ربي بل خپل رب آسان زید الله اكون بدعاء ربي چې شنو په بلن رب باندې شقي ناکام خائبا دا یا سي نا امید او سعی خراب لکه ستاسو سعی خراب هل ځان ځاننه او هر څه کې عبادت دی الله او بخلقت منغا او غدا د خپلوانو باندې د قوم باندې اسحاق او يعقوب وكل هذا يوم جعلنا نبيا غزم پیغمبر وبخلقتهم د خپل رحمتنا ما يجب من الكلام دا مجاز شو جبو سبب دی ذکر سبب شو مراد نه سبب شو او بیا بکی سبقین خوا یا کبری کتاب موسی علیہ السلام حالت د اسماعیل ذکر کړی دی لپاره چې موسی علیہ السلام څنګه یعقوب علیہ السلام په اصل کې دی چې د موسی او یعقوب په نسبت راځي اسو په دې لپاره چې علي کتاب ځان ته مایل کوو لکه مکه عرب مایل کوو انه کان مخزن دي خالق شي په دې عبادت رب دي او دې رسول د الله احکام او نبی او چته مرتبه رسول معنی الله لګل د پاره احکام ورته او نبی او چته مرتبه لای وقرب لهم ذکر نجیګن جرګه کړي شي نجیګن جرګه کړي شي نجی پایو دی معنی او پایو جلیس معنی مناجات الله تعالی په خبره او بخلو مې ته خپل رحمت نه رور دالو دا رور کوم خلک دا پیغمبري دا ول خپل رحمت نه رور دو معاذتن اخي او معاذته دا ول شي هارون پیغمبر یا کوي کتاب اسماعیل السلام مخکې به ځان نکړو چې د مرتبه او چتره او دې رشي په اعتبار د وعده باندې صادق الوعد یو څه تر وعده کړو او دلته بدلات مو ته راځي یې خانوي کال پخلاوي نام پکشته سو کوئی دولس ہوتی رشتیو پہ اعتبار دوالے سو کوئی نار و عادت پلار سره کړی وا چې اے پلار ما به بیا مې صبر کوون کې ان شاء الله او دیو رسول دی الله کامل رسول او دوت په مرتبه او دغه وینا کړ خو انت په صلات باندې واستکار او دې په نظر باندې مرضی خو کواله یا ته د کتاب دې صالح السلام دا ډیر مخکینه دی وای پیغمبر دی خو خاطر نه انه کان صدیقا رشتینو نبی پیغمبر ورفعنا مکان او چې دلته کوم مرتبه عالیه باندې دلته وایي مرتبه عالیه د پیغمبر شرافت دی بل ذکر الله دا په کې وایي سبحان انا سین سو کو سره مسوان ترې سو کو شپږم ترې مخکې تاسو لستري چې پیغمبر خدا تعالی اچتا الته څه ملاقات هم شوی لار کې دلته پکې نور خبرې شته دي وګد مخ ته تیر شوی د بلې عبادت کول نو ملک الموت ته راغلی دی واخر المنذر بیا پیغمبر کې ادریس کان نبی تقریر د کوم په ځوان تقسیم کړو دوه سمه درې ورځې خلکو ته به خو خیر خو دو ضرور په خدمت سفر کاو عبادت الله په مجتهد او کوشش کاو او عمل به خود یوال اسمان ته دومره لکه د ټول بنی آدم ملک الموت محبت کو راغی دې چې وته دي نو وتیار دي الله استعمل تاکم دې څه تویری او دې نه بنو لما سم طاقت ما طاقت ثبت نه لري هغه زم کوم الله ما طاقت راکړي لو حتى لو ده حسه كيف دواله په لاري غلم ملکو تیار دي الله موږ کم کړه دی راکی کم د دې سم یو چې له تختل ول بشنه او روزه ما ته هغه ویلا خبر زما مخ کې بیا مکه وخا اتبوی لا زماره په دې شهر فلما امسا قال لا ذخاوستو تراسوا ملک مو ته راځي کړو کړه هغه په هغه خو دې من غریب کې پیغمبر کړی زما شوق نه کی یوار نه خور دوه کول شو مانځه ته دې سره سره ستړی شو خو بل وراغه او اشته خو ستې کیږي نه خو بل ورته تعجب وکړو او خپل عبادت فکر راشه سبا شو بیا روان دي بیا ورځ اخر راځي تیس په باغ باندې بیا ورته دې باغ نه وته کړو هغه ته چې وګورو هغه دې خبرې مکه وکړه دا چې بیا وانی مثل څنګه الذين سيما قطخ بني آدم نه او نه من ملک الموسم بیا پک روان دي وما اسمان ته وخته وای ما جنت ته بوزا دوزخ ته بوزا ټول دغه لګ او بیا په ټول اسمان کې وفات شو دا ټول قصې نقل کړی دا والله تعالی عالم صحتي وكذا بصحه ما قبله من خبر كعب اصل خبرم ذکره ورفعنا وتكلمنا مكان ومرتبه هغه مرتبه عاليا او چته مرتبه ده سنت اسمان دي اګه دا چې روحان ته ورسنه خو ټیک شو وما تاسو یو ځلی شیګان حضرات وای چې رفعنا ومکانا او چې کړه مونږه ایلی لرا یو ته او چت مقام تن اسمان ته کېږي دي او د هو زمير علی چاته علی تا کته علی ورسته دي نو مې یې کړه پوښوي نو هغه هم کړه کې شي نو آیا من کله کله وی فاعل وسته زمين راځي کېدې شي دارنګ مفعول وسته کېدې شي زمين راځي کېدې شي اكو در پانا معنا هم چتوال شي او داري دې ته وی مجهول ذاتي هي په جبه کې الک رفعت دې وکړو بیا په الک مکان هلته دې ته دا من شګان نو دې وزن ترجمه نال په دې عین مراد داخلي ما خو ته ما دا ویلي ورې راشي دوی وې سلام کوي ومن قوم اذا ذكروا عليا يردون السلام على الصحابي ورې راشي السلام عليكم عليك يا برادر او دا یو تم جابر جوتوی د دې آیت ترجمه لاره غلند ښا فلن ابرح الارض دا اسمک نه پرم دا غار حتا ذل یبی چې ما ته حضرت علی ویناو کی اسمان اور کی بچیا روزا مهدی بالا او يحكم الله لي وخير راكي من تدير ترجمة ترى بار تغيير دان پکې اولئک الذين لا كان تشو انا الله الله کې څنګه دي پیغمبران دا نه چل دا ادم نبی او دا هغه چې رسول چې واسه نوح عليه السلام سره دي او دا رسول د ابراهيم نبی او د اسرائيل نبی ومن من هدينا په دې وخت کې نور خبرې هم کوي عیسی علیه السلام مخکې ذکر شوی دی او دې د نسل د چان د آدم نه دی او د نسل د نوح نه دی او د نسل د ابراهیم نه دی او د نسل د اسرائیل نه دی نو معلومه شو د لور بچو ته هم بچی ویل شي وممن د هر چا د نسل دی چې موږ هدایت ورسته کله چې مسله شي آیت الرحمن خرو دي سودن ته کوي او بوکیا او جلودون کی دا په معنی شو چې مستحب له سجده کول او جرا د تلاوت القرآن چې قرآن تلاوت سره تلاوت کې دیو فخلف بعد خلیفہ کا مستحب خلف النا احجاب عقب سو انها كان خلق ادا الصلاه مونږ دې ځای کې پنځونه مونږ نه کوي یا به دې مې کوي پدې پوښ یې شرایط ته برابر یا چا معنی کوي یا په وجوب ساتي وتب الشهوات کمی خواهشاتو لره چې ملاوي شي غیان د کجروي سره دغه ته ګمراهي ترجمه کوي سو په یو کم ده یو ولې په جهنم کې هغه ته وایي غوي ویل شي سو ګي زلال ته ویل شي سو ګي ګمراهي خو دې خپل شو جزاء غي بدل د کجره وي مګر توبه او ایمان او عمل صالح دا اسلام د منقطع ذات سو کوئی متصل ده دا څه بدل جهاد تا او جهاد بل شي په دیس هغه دې سره جهاد جهاد په پات کې وعده الرحمن خپل بندګانو سره کہ دا سلام دا لفظ فرق کی لرد مستثناء دیو پارا بلی که مجلا سبا ہو گئی دغه جنت ته چې موږ اخلاص کوو ولې دا خلا مسو چې پرستار اوس د پرشتو خبرې کوو دا یو کار چې کوو د جبري د پیسن باندې شو ټول دي تاسو ته یو حوال کا په وای کې دې یو اوس راغی نو حضرت پیغمبر خدا ورته وی ولې زمونه وطن شي نه هو ته چې ما ته رسول الله بیا امر د مولا سره په څیر دا وینا مطابق خبره وکړه چې دا پیغمبران علیهم السلام هم محتاج دي الله ته فرشتي هم د الله ته دغه چې فرشتي زمکه تر کوزيږي نو د الله په حکم باندې ما غلو دغه دي الله د ملک مگر په حکم رب باندې لو ثابت چې الله ما بین د ادنا اغاث من مخکري وما خلفنا وما بين ذلك حدیث د بخاری مسلم یان ستوي ما ما تزنا خپل ما تزنا سماله چې ملاقات کې زیات دي نه پنه زړه وما كان ربك نسيا استار پر خودون کې تارک انبیاء یو پیغمبر هرون کې نه دی تا هم له پری دي تا ته بوخه راځيږي مربي د اسمان زموږ دی چې دوه مخي بندګي داو کا او تیش دفعه د عبادت طرف هل تعلمو آیات معلوم دی له د پاره د الله سميا حمنا یا مثل د الله شته یا حمنا نشته کته موږ دې ځان لا او ځان لا حقیقت نه شریک شته و انسان کله زمرشم انسان ولدین صاحب حتی ولاد لکه په خصوص زوج فوت کم ګندې ایا لکه انسان ایا انسان سوچ نه کوي چې په داخل مخکې نه او دې هیڅ نه او ربک قسم دې زما ستاسو رب باندې نحشر دې وجمعو او شیاطین هم بیا به حالت ماحول جهنم کې اخر جهنم دې سیجن دې سی دې سی مخکې موږ ویلو د سوبن ما نسکور تاسو په خبره پوسی نه دا ټول دی جسی د سوینا والمجموع التراب چا پکې راي دلې دلې او چا پکې نسکور بار کې رکوب نسکور تا بیا برابر د هر شیعینا د هر شیعان د هر جماعت نه ايهما الذي هو هغه چې سخت رحمان اتین په اعتبار دا تجاوز تر بحث نه فرمایي بیا موږ واقعي پارسان باندې هم اولا چې هغه حقدار دی د جهنم سیدین د نکیلو په اخره ابو جهنم بند وان منکم نشی پتا سکی الا ورغه مگر بند کی په جهنم هر څه په جهنم ته دي کار دې دا ورود پرستا من حتما فیصله مقضیه فیصله شي اوس دلته په جهنم څنګه نه کی سو کوئی لپات واردات داخلوها اسوګوي لپاسه تلته وي اسوګوي د نکړه دغه پکې جوړې شي او دته ګوره د کاتو د بار ورزي او دته د نقصان نه رسي دا د نکړه پر ستاسو حتما امرا واجبا مقضيا فسر قضيه بوقوع فيصله شوه کیږي بیا به بچ ورسان اتقوا اذا د کفر استغنه او پرې د ظالمان پرې کې جسیا نسکور پراتو علی رکوبهم آیت نو ظاهر معنی دې دم نکی دا مې لکه واحسن خدا نبی په اعتبار د نبی سره نبی باندې اي مجلسن و مجتمعانو کم یې کې اراده د جرګې دین نه لري سوی دلته اوس مقام مکان زه او دې برق کړی دی ابو سعود ته نسبت کوي مقام او مقام بالفتح والمقام بالسم اول چې مقوله شي زید ودریدو ته وایي که په خپل پکې ودرېږي که بل پکې ودرې زید ودرېدو او چې مقام شي نو ودرېدل موضع اقامت غیر اقامت دبل یا چې بل ودرنه کې ته مقام او مقام زه یا پکې بل ودرېږي یا بل ودرېږي او ندی مجلس توي نادی هم مجلس توي نو خدي په اعتبار د مجلس او د زه د جمع سره د دمه یې څار خدي او کدارو الذي توفي حالتنا مشرفين ثم نديا ما يلست ويسوي أهل من او دې لکه موږ مخکې نه من قال قومه احسن وصفا چې هغه په دې باندې اساس اساس سامان ته وایي د کور کړنه برستې تلایې کورچان وایا ورین او د کتو په اثر زیاده کتو هغه تاسو نه ډیر خو اساسا په دې باندې سامان د کور او ورین په دې باندې کتو او د اساسا تمیز متاع البيت من الفروش والثياب ظاهر کې خو امر دې مهلت ورکړي کومانا مهلت ورکړي دا الله يمد سبحانه ولو او دا الله عادت دی څوک چې ګمراهي کوي الله ولا مقاور کوي خلق او پیغمبر خدا باندې ځان او چت کار استامر ګری او تاسو مال دولت نه لري او موږ هم مال دولت نه الله او څوک چې ګمراهي کوي او تلوا نو الله ولا مهلت ورکړي مقاور کوي حتى اذا رأوا تاغي شيء ما يودونه چې هغه عذاب دی یا قیامت دی معلوم بکری من هو څوک دی شر ناکار مکان په اعتبار سره او اضعف کمزوري جندن په اعتبار جن فوج ثقه او زیادوی الله تعالی استدوج لازم دی خدا تعالی زیادې کړی بیا ما ته ویلي یو آیت مخکې ورو اوس دا دا امام بخاری تشکره چې ایمان زیاتېږي او الله دې له والباقیات الصالحات هغه پات شوی خو کلمات سبحان الله الحمد لله الله اکبر ان پکې دان نه وای اقوال مصروف او وقت ان الطاعات طول ما کوي تفيدي او دې تباسي کې ویل شي تبقى فوائدها وتدوم عوائدها لعلمها كلها دا قول په سبب د سمون ثواب او غرني مردن په اعتبار د مرد سره اي مرجان د رجوع په لاس دا د دې بدل دی ورته افر ایت الذی خبر اگر څنګه چې کافر په دې ځمانه او دا ځانونه آیات د بعث په قیامت نشته دي شانزو په اثر بخاری مسلم او غیره پیش کې ترمذی تبرانی وای خباب د ارتو زو لوهارو زما په عاد ویل مې قرضه وا مې قرضه مې راکا او یې در کوم اله به در کوم چې کافر شي محمد ما یې زنه کافر کوم حتی چې مشي بیا پورته شي خیر زب مشم بیا پورته شم نو چې مشم پورته الته الله ما غیر الته ورځ دې درک دا عام دې د پاره او بل لپاره وای د اوتینا رابق شمال مال ولد ولد اطلع الغیبا اطلع الغیبا بیا راځي علماني والا دا کلا په قران کې پدریشتو مقامات راغلي دي او مبرر ابو العباس خو وخت مکوا او کلا تنکبوا او بیا په رسول راځي وای باز پرواوي چې باندې څور قسم دي کله به وقفم کې ابتدا هم کې کله وقف کوي دا مکو کله دا ثابت مختلف فرق ما يقول کلا دغه نه دا لیکو هغه چې نو الله لکل کې سنظهر ان كتبنا کار بکو غالي دا ویل یا وینا بلیکو کو نمدو زیات لغره په آزاد مطلب او ونسو يقول وارد مش الحارث دې سوي رسول مال دولت ته بچي وياتي نه رشي فردا جواب نه به مال وی نه به ولد اوس په دې قیامت کې وخت اختلاف العلماء چې په جنت کې کول شته او کنه څوک شته او څوک نه دلته پکیا دم نقل کړی دی 120 او شامی په یو جلد کې بحث کوي زمانه سیر دی چې دریم جلد کم جلد دی په اړه بحث کوي دا مسله دا پیغمبر خدا تعلیم ورکړي چې دا قسم خبرې دي کوي خدا دې شیطانان دي کوي جلدی مکو په علاقه ته دی باندې انما نعد شمیرو د دې لپاره عدن شمیر له د گمراهي اسباب دا ولا موږ نعد لهم الايام والانفاس دا ولا شمیر او رمان چې راغون متقیان متقیان رحمان ته وفدن جرګه وفد دوافق اي ركبانا سوارو فایت یو ته اول قیامت خاتم زمانو کولی د مفتقان د اول نه پورته کې ګرانو طاقت بل سفارش مگر هغه څوک چې حافظ بن الله باندې عهدن وعده او وعده سره کلمه ویلا یا وعده سره هغه صلاحیت پکې لري د دې وعده د قابل پرشته وای غلط خبره رحمان اولاد لقد جئتم شيئا ادا تاسو رسول کې یو شي او حدن تولی یو خبره چې دا حدن مفعول مطلق دی تخر خلا من لفظه اچاوی تخر الجبال وتنهد حدن بلد رو باسا دې پوښي ان حدما ومجيء لازما ابو حيان دا غزل او دلته روان دي په دې لوی خبرې کوي کوي خیالي ته پکې ملاسو خیالي خبرې کوي انداز الرحمن کی بل الرحمن لپاره اولاد او ندی مناسب الرحمن لپاره ان يتخذ ولدا چې اولاد ونشي ان كل ما كن ندی ټول هغه څه اسمان او مګي مگر راځي الرحمن ته عبدا مگر بندگان دا ټول د الله مولوک دي د الله حکم وله لقد احصاهم الله پک جمع کړی حصرهم وعدوا شری عد شمیر اشخاص انفاس افعال او هر یو برازي الله تعالی یوم القیامت فرض یوار وکلهم آدی یوم القیامت اکبر بے شکا کسان کی ایماندار دی عمل صالح کا سوګر دی حضرت الرحمن ودن محبت دلته وی دا اول دا محبت راولي ځکه په دنیا کې دي سو منقوط خلق په دین افراد کاو کافرانو نو الله ولا محبت پیدا کی د خلق په دینو کې مینه پیدا شي حضرت حدیث پیش کې بخاری مسلم ترمذی وغیرہ اذا الله چې چا سره محبت پیدا شي دې ته आवाज کوي چې څنګه چې سره محبت کوي ته سره محبت کوي आवाज په اسمان کې چې څنګه الله محبت کوي هغه محبت بیا دا محبت زمکه تر ورسي او دې محمق کې موجود اوس پکې د مولانا ابو الحسن ندی او خبره کومه ناقلا د مولانا محمد قاسمی ناموس نو هغه خبره کوي چې دا محبت په ځمک کې راځي نو چاره دي د نیکانو صالحانو دا پکې راوړي او زه پکې پټې پټې خپلې خبرې دایي تایید د پاره وکړ ته پرشتو چې دا دنیا ته راځي نه الهامات کوي الهام د چا ته راځي د نیکانو صالحانو نو په دې وخت کې مولانا ابو الحسن یو خبره کړې ده هغه په ما مقصد ده او چې په دنیا کې د خو خلقو محبت په چا سره مخ کې پیدا شو او دعوا محبت ورسته شو وای دا نه خدا د الله د محبت او چې په دنیا کې دعوا محبت مخکې شو او د خواص ورسته دا علامه نه ده دا کار یو خدای حدیث ورسته اول اسمان کې د پرشتو محبت بیا زمک راکړي شي نو زمک بیا کوي الهام پکې نه الهام څه ویل شي پرشتہ د چا په سینه کې خبر پرشتہ څه خبر کې نه خبر سره ناغوان چې د خو خلکو محبت پیدا شي اولا او عوام تابع و دقه ثاني خسره او چې د عوام محبت مخکې شو او خواص تک دا غي تابع شو ځکه چې خلکو ته محبت ته ټول سره کوه وي دا د دې دلیل نه دا په کې دا یو خبر شو د ما قبل سره مخکې قبائل د کفار ذکر کړو رسو پکې د محاکم د ایمان دا فإنما يسرنا بلسانك دا کوم مسان کوي په جواب ستا باندې ستا په جواب ستا په لغت چې خوشال کې باندې متقین او یې په ایمان قوم لودن دا چې قوم چې لود لودو لودو د عرب جمال عرب د الخصام سخت جګړمار لودن جګړالان لا یې لجادل وینه او پکې مولانا د پنځیر د اول آیات نه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى معنا هیڅ شپ په تبلیغ او د موسی اسلام کې شپ دی د روح المانی ترتیب پر اقرا نقل کړي چې په سورې مریم کې د ډیرو پیغمبرانو قصې ذکر شو سفری وری دې تم په سره لکه زکریا او یحیی او عیسی او بعضی د دې بس او د ایجاد پر عمل کې نړۍ د دین لاندې لکه ابراهیم علی السلام او بعضی لاندې لکه موسی علی السلام او باقی ته اشاره وکړه الله په دې صورت کې د موسی علی السلام قصه مفصله ذکر کړه فاستوعبها سبحانه غایت الاستیعاب ومصدها تبارک وتعالى ابلغ بس او د آدم بابا قصه پکې هغه تفصیل کوي او د مریم په یاداش پر تکل بیا او سورې انبیاء په کې د باقي پیغمبرانو په شي یو دا مناسبت شي ان التم پیغمبرانو په شي دلته بیا د اجمال تفصیل دی یا وجه رب دار چې مخکې قران کې ذکر شو د قران یاداش دلته د قران یاداش مناسبت درلې فإنما يسرناه بلسانك لتنذر به قوما لدا او دلتا ما انزلنا عليك القرآن لتشقى انتم د قرآن ذکر دے د پیغمبر پچو باندې آسان دے مقصد پکې د متقیان خوشخبری دا مؤمنین ته يرون دلته الله ذکر کوي یو قسم تاکید سره چې د قران د راتلو مقصد دا دی چې په دې تبلیغ د طه په اړه چې ترجمه نه راځي مقطعات قرآنی یو مسله خدا الله دې خبر بعض مشران دا و چې طه هم پلان کیا یا رجل یا فلان سوق دا سوریانی دا سوق عقل له سوق عبرانی دا سوق حبشی دا مختلف یا انسان دا په ندی لګلې مونږه پتا قران تسقا چې تتعب وې دا دې پر چلول شي استناف مسوخه لتسلیه النبي پیغمبر خدا تسلی ورکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډېر ځان کوشش کاو او ډېر به خپم شو چې دا خلک مسلمانان دي زه تبلیغ کوم الله په دې خپلان ته مکه واستا کار تبلیغ دی تبلیغ یو کول ځای نه بس تاسو کار نشته